د جهاد د لاري سرسپارلو مجاهدينو، په سنګر کي ناستو غازيانو، مؤمنو مسلمانانو وروڼو، السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته! کله چي مجاهد د الله په لار کي وځي او جهاد کوي، نيت يې بايد څه رنګه وي؟ له ولسي خلګو سره يې چلند څه رنګه وي؟ مجاهد بايد څه رنګه لباس ولري؟ ټول کړه وړه يې بايد څه ډول وي؟ مجاهد به څومره بیدار وي، د دښمن له لوري په لاره اچول شویو دسیسو، نیرنګونو او فریبونو ته به څومره متوجه وي. مجاهد چې په سنګر کې ناست وي، د جهاد د عظیم عبادت تر څنګ د نورو عباداتو، نوافلو او اذکارو فضیلت څومره دی؟ دې او دې ته ورته د نورو یو شمېر مهمو جهادي مسائلو او ضروري موضوعګانو په اړه مو له وتلي او منلي عالم، جهادي او علمي شخصیت مولوي فرید صاحب سره مرکه کړې چې اورېدلو ته یې ستاسو پام راګرځوو. ډېر محترم مولوي صاحب! جهاد یو عظیم عبادت دی، د دې عبادت لپاره نیت څومره مهم دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا طول اعمال رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي کان مطلب چې انما الاعمال بالنیات ټول عملونه دار و مدار د ټولو اعمالو د پنیت سره ده بیا بالخصوص جهاد جهاد کې خود علمو د دین کتابونه تقریبا په دې ډک دي خصوصا اصول دی فقه چې دا عمل جهاد دا حسن لغیره ده دا مجاهدین ساده مجاهدین چې علم نه لري هغه د دې خبرې سره یو قسم حساسیت لري چې دا اوس نو څنګه عمل حسن لغیره سو خو دا خو نو علماو دا لیکلي دي که مطلب جهاد داسې یو عمل ده چې دا ظاهر ته چې ګورې نو په جهاد کې امنیت له مابینه ځي پلونه ړنګېږي سړکونه ړنګېږي خلک قتل کېږي ټانګونه له مابینه ځي بناګانې له مابینه ځي غټ غټ تعمیرونه دي کانو ولې به په توپو به ولې کان متوړنګوي به دال ما بینه چې خدي دا رقم خدي کنديږي کنکلی یتیمان کیږي ډيري مندي کانو مت بوريږي زمني مړکیږي کان دا ټول د اعمال دي سي عقل سلیم لدې چې کرکه کوي عقل سلیم کرکه جنې کوي خو له دغو اعمالو څخه چې بیا عبادت جوړیږي دا هلته عبادت چن جوړیږي چې د سړي نیت خالص لله بالله جهاد سره بل شي قطعا نه جایږي او مجاهد مبارک سل کور ذکر مطلب ډیر باید په ابتدا کې ډیر دا کوشش وکړي سنتي لله فی الله یې کار په نیت به ډیر ډیر کوشش کوي ځکه چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنې شوې دي په بار بار په مختلفو اوقاتو پوښتنې شوې دي یا رسول الله صلی یو سړی د دې اعلی کلمت الله دی پاره یو سړی د دې اعلی کلمت الله دی پاره جنگیږي خو بیا هم په زړه کې غنیمت چې کوم څه غنیمت ترلاسه او یا دا په زړه کې کار مطلب سیدا د ما په شجاعت باندې د ما په بهادری باندې کار مطلب خلک خبر سي دا دومره بهادر انسان دی او یا دا په خیال کې چې دا پلانکای قومندان دا جما عزیز د جما خپل د کنه سی قومي مې ده سی شای سپیره نسی یا بل دنیوي غرض پنید کی کنه وس د دغه سړی به ثواب یې کبینی به د جهاد کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دې په مختلفو اوقاتو کې مختلف جوابونه ورکړي دي مطلب رسول سم دا ورته ویل په له معنا وا هغه چې شنه څه کړی بس هغه د کان مطلب چې نور ثواب او اجر نست په بل روایت کې راځي کان رسول سم دې په جواب کې ویل فلا شی له فلا شی له فلا شی له دې هیڅ اجر نست هیڅ اجر نست هیڅ اجر نست په بل روایت کې راځي کامت رسول کریم سم فرمایي کانه سي ولم يرجع بالکفاف دغه سړی چې د جهاد په دغه دغه اغراضو کوي د سر په سر سودا و نه کړ معنا دا ده کانه سي هغه نیکی برباد ګناه لازم ثواب خو نشته چې نشته بلکې لا ولټه نقصان یې وک لکه یو سړی چې یو شی واخی په بازار کې یو مسله یا بل شي 100 روپۍ واخی او په اتیا روپۍ باندې خرڅ کی بیرته خرڅ کی نو 100 روپۍ لسره راس المال چې لا تاوان کړي د دوی د نیک اعمال اب کې ولاړو کار مطلب نو په دغه نیتو باندې چې جهاد کوي کار مطلب دا جهاد الله تعالی بالکل نه جنې قبلوي مهنت بم کې جهاد بم کې خو د حدیثو کې راځي شهید سوی بم کې نو الله تعالی جل جلاله وي جهنم ته ورځوي کار نو په جهاد کې نیت فرض عین ده فقط دا به نیت کار مطلب اکثر جهاد فرض ده دغه قط نیت به دیم دای کار مطلب چې زو لپاره د اعلی کلمت الله دا جهاد کوم چې د خدای کلمه بلند شي نو په دې وخت کې دا کارونه چې د غزایر کې جنایت ورته ویل کیږي دا ټول بیا په عبادت بدلیږي عظیم عمل یې کار مته حتی کوم مسلمانان هلته د کفارو جنگ کې بندیان ورسره یې کار مته ته د کفار ولې کار نه په توپو باندې ولې هغه مسلمانان شهیدان چې کار مته د دغه مسمه اخذ نه است کان دا نیت سي سړي اعلی کلمت الله اعلی کلمت الله یو یو خت قدر بل شي نه ورسره جایي او دا شیطان خو وسوسه سوی ته ورچی کن خامخا وسوسه ورچی کن چې دا فتح مې وکړ کنه مغروري پکې راځي خو هغه به دغه سره به دفاع کوي همیشه به مقابله ورسره کوي چې نه زه خپل نیت نه خرابوم خصوصا د جنگ په صحنه کې او سینې کې اصلاح یې بیا یې خدای جالو په جنگ د جنگ په صحنه کې دعا هم قبلوي الله تعالی جالو مرسته هم ورسره کوي الله تعالی لکه څنګه چې صحابه کرامو ته یې کانه د مرستې لپاره ملکې ورلېږلې اوس یې خامخا ورلېږي دا د شر القرون زمانه ده د شر القرون په زمانه کې الله تعالی پیږي په خپل بندگانو باندې چې د ما بندگان تر صحابه کرامو ډیر کمزوري دي صحابه کرامو قوي ایمانونه وو رسول کریم سم سره موجود وو دا رقم تکان خیر القرون زمانه وکانه فسق او فساد ډیر نه نو په هغه وخت کې کار مطلب صحابه کرامو د خپل ایمان په زور سره کار مطلب یو مقاومت کولای شوی کنه او دا د شر القرون زمانہ د په دې وخت کې کار مطلب چې مجاهد ټوپک غاړي ته واچي الله تعالی خو ته معلومي کنه چې دا سړی د ما مرستې ته تر صحابه ډیر ضرورت لري صحابه ډیر ضرورت لري لکه د یو سړي چې دوه زمانه کار مطلب یو کنکلای زم کوي او یو یې ځنه یې کنه هلته یې دوه نفر ورسره جنګ سي نو دغه سړی د پلار هغه کمزوري زوی ته کومک ورکوي کم ته خو به دغه ته پهلوان د مقابله ورسره کوي نو صحابه کرام خو الحمدلله قوي ایمانونه او ډیر نصرت ته خو موږ ضرورت لرو او الله تعالی ته دا معلومیږي کنه چې نیت هم اصلاحي پروردگار نصرت را سره کوي او دا مستر ګولیدل هم د کنه تاسو وګورئ د کفارو قوي ټکنالوژي چې دا اوس لري عقل ورته حیران چې کان خو سره له د تر مطلب دی مخ په شکست باندې د کان همیشه ناری وي زاری کوي سمو سره مطلب صلح او کیدا او کیدا او مطلب دا لکانه چې نیت د جهاد لپاره فرض ده مطلب اصلاح د نیت اصلاح د نیت دا ډېر ضروري ده کار مدار دی ټول اعمال په نیت سره دوی خصوصا جهاد جهاد کې حسینیت نه کار مطلب دا عمل په جنایت بدلی جنایت په دې ځکه چې حسن لغیره ده غیر دا چې اعلی د کلمت الله اعلی د کلمت الله دا مطلب دی چې په دنیا کې د خدای کلمه بلند شي معنا دا د خدای کلمه د الله تعالی نظام د الله تعالی حکومت دومره قوي شي چې په ټول دنیا کې هیڅ یو کافر قدرت د دې طاقت نه لري چې په مقابل د اسلام کې ټټر وګیز مقابله وسرکم ټول مغلوب یې ټول جنی مغلوب یې دې ته اعلی کلمت الله یې چې په دې غرض څوک جنګیږي یا تی اعلی کلمت الله رااله کنه رااله خو تا حل ځلی تا نیت به هم دغه یې دې نیت پار نو جهاد کې نیت اشد ضروری ده کان اشد ضروری یو وخت قدر چې بل شی ورګړ سي دا عمل خدای په غلسري نه قبلې الله تعالی اغنا دي شرکا و ده کان بل شی بنور سره شریکه بل شی به نشي بس دا د خدای کلمه دا داسې یو هدف ده چې دې هدف لپاره انبیا هم قرباني ورکړي دا څومره انبیا شهیدان شوي دي ډېر شهیدان شوي ډېر ډېر شوي سواو سواو شهیدان شوي دي کنه انبیا رسول کریم سم وینه پتر کړي صحابه کرامو وینه پتر کړي نو کوم دین چې مثال د صحابه کرامو په وینو باندې ارزي د پیغمبرانو په وینو ارزي هغه د امتیانو په وینو ارزي دا ډیر قیمتي هدف دی د دې هدف لپاره که سړی قرباني ورکوي کار مطلب هغه ویني بیا ډیر قدرمنې کار مطلب ډیر زیات قدرمنې که سړی دا وایي کار نشي د غمره خدای جل جلاله ته د نزدېکت د غمره بل لار نشته لنډه لار لکه جهاد فی سبیل الله کنه جهاد فی سبیل الله نو په دې کې سړی نه حنیست کیږي او جهاد خو ډیر عظیم عمل ده ضرورت سنام الاسلام کنه په اسلام کې داس حیثیت لري لکه پوښ کې کو یو کو لکه په ټول وخت کې چې بلند تر ټول لوړ د کان جهاد هم دغه حایل دغه حیثیت لري په بعضي مشکلو حالاتو کې رسول کریم صلی خپل المنز ورته پرې خیله کړ او ډیرو حدیثو کې راځي کنه چې تر منظم افضل عبادت ته کنه نو دا اوقات کنه بعضی وخت اوقاتو کې کنه مطلب بیا دا فضیلت د چند کې کنه جهاد خو ډیر لوی ډیر لوی عمل ده کار مطلب جهاد کې څوک شهید چې کنه رسول الله سمې اذا وقع جنبه وقع في الجنه ان دا فضایل جهاد کار اذا وقع جنبه وقع في الجنه شهید چې څرنګه دا شهید کیږي او دا اندامونه یې ځکه ته رسیږي په ځکه نه لویږي په جنت کې لویږي په جنت کې لویږي بس د سي جنت حتی چې دا هر څومره یو سره په تیزی کې ورته راسي او دای په غیږ کې رانیسي ایتم کوي کنه خو تر د مخ کې بیا حره ورته رسیدلې دي د حره حدیث کې راځي کار مطلب چې اول اول چې شهید مخ مسکې کار مطلب خپل حورې مسکې کار هو ډېر لوی فضیلت دی چې شهید هو ډېر لوی فضیلت دی لسا مجاهدین چې کله د جهاد سنگر ته ځي او هلته له یوې منطقې څخه بلې منطقې ته دوی ځي رواني حرکت کوي حمل و نقل کوي دا وخت د دوی د جهاد په سنګر کې او په جبهاتو کې ډېر په خوشحالۍ تیریږي دوی د سیاحت په ډول بولي یوازې همدغه سیاحت ته او کوم مجاهدین په جهاد کې له نورو خطراتو سره له امتحانو سره او له ابتلاو سره هم مخ کېدلی سي او که راتوه سي هغه امتحانونه او هغه مشکلات کوم دي جهاد کې ډېر شیان دي جهاد خو له جهد څخه ده د سیاحت خو خیر موږ دغه نوم په باندې ګدو کراسي خو جهاد لو جهد چغ د لغوی مجاهده د مجاهده معنا مشقت نهایت مشقت ګالن نو مشقت چې څه کلمه ته نو خامخ اب جهاد کې قسم قسم ابتلا راځي یو لو ابتلا خو دغه د کنه بس ته د قدرت شختن سي بس نو ته په امتحان کې راځي بیا د نو ټوپک په غاړه کې د کار مطلب نو له ظلم به ځان ساتي عوامو سره به ظلم نه کوي سپینګیری پیخیږي ظلم به نه ورسره کوي کورونه دي کار مطلب د مجاهدینو تشفې ورکوي کته پورته مجاهدین به کوي بیا باقي به په کورو کې نه کوي ها په کورو کې خو رقم رقم شیان په کور جای باندې یخي په جای یخي کار مطلب مجاهدین وایي سترګې ورته نیولې په کور کې چې شی پیدا کړي دا به ماته نه کوي را د کور واجین شرمیږي اجین ډاریږي ورکوي دا به نه کوي ډیر په اخلاقو د کورو سر به اخلاقی رویه به ډیر بهترینه وي بلکې دا وټي او دا شان سپې پوری ورغه کوي یا د مجاهد ډیر خدمت کوي د دې غرض دا ده چې تاسو د موږ له ناموس د موږ له عزت چې خکان مطلب دفاع کوي کنه په دې خردا نیت نیت به همیشه سمي کان مطلب بعضی کورونه مسکینانی قدرت نه رسیږي کان مطلب دی ورته یا د کفر نه بل ماته یو جناسو یا ورته ویل کان مطلب چې په سال الکه بلا خو نه خوري کان نو کئ پوه سکی وای خامخا یې پسوم در تلالا وکړي هر شی مطلب مړی در کوله کان مطلب یا خلق خاتمه داری وکوي کان مطلب په زور باندې یو مړی م په باندې خوري کان مطلب نیس مثال په زور یې مجبور کوي ما چې تک پوه سکی د کی کد نه کی کان مطلب ماته بدا شي کوي دا د مجاهدینو تقریبا لکه تاسو یې سیاحت تکان دغه مشقت ته کان مطلب دا به ټول په ځان عملي کوي ځکه چې د د داعیه دا ده زه په دې ملک اسلامي نظام راولم نو چې اسلامي نظام راولي او په دغه داعیه کې مخلص هم یې موږ ته یقین د کانش طالبان په دغه داعیه کې مخلص دي خو داسې بیا کان مثال د خبرې دی کمزورې ده کان مطلب او اسلامي نظام کان مطلب اسلامي نظام اول په ځان عملی کوي کان دغه شان ته ډیر متوجي کیږي کان د عوام زړه بنا ازاري ټوپک سی بغاړه کې واچاو خامخا د مردم ازاري لسل شي خپي کیږي کان دا بنا زاري کان مطلب غریبان دي کان بازار مظلوم مائل مباش زدو دي دي لي خلق غافل مباش دغه یو سړی ازار درته وکي کار مطلب دي تا د شکست باعث وګرځيږي لکه چې د خدای پیغمبر یا هل تنصرون او ترزقون الا بزعفائکم ها تاسو خدای پاک نصرت درکې یا خدای پاک رزق درکې په سبب دي ضعفا وسره درکې ضعفا هغه چې هغه عجزي دا خلکو له موږ سره ډېر نیکی وکړي دي کار مطلب موږ ډېر نازولي یو تقریبا دغه د درې څلور لسیزې دغه ملت دغه بوج په غاړه اړولې قرباني ورکړي خو دغه د ملت زمن دي قرباني کیږي کنه خدای مو سي پی خو د هر یو کار مطلب د دغه ملت خلک دي قرباني کیږي نو شدوم رغټه قرباني ورکړي مالی قرباني ورکړي تا ته پنام درکړي شزام پنا درکړي نرم پنا درکړي او بیا ته بیا جپا ور سره کوي ځکه چې ټوپک دی په غاړه کې دغه امتحان او غټ امتحان ده کنه یو سړی ځان جن ساتي ډیره ښه مسلمانی غواړي دا ډیره ښه مسلمانی غواړي بل دا مجاهدی دي کانو منډي وهل دي بغرو خطل دي خطرات دي د شپې چاپی دي حتی لو کور به وځي الته په دښته کې پروت دي بغره کې پروت دي په لښتي کې پروت دي چې مطلب په دې کور باندې ډرون طیاره حمله ونه کی ادانه وکي دا مشقت ده کنه نو دا د سیاحت نه ده لکه دا دنیا کې مشهور ده کنه څه مثال پنډې په غاړه یې یوه ښځه په څنګ کې ورسره روانه یې بیا ګرځي کان مطلب دلته عکسونه اخه دلته عکسونه اخه دا سیاحت نه ده جهاد مشقت ته او ډیر عظیم مشقت ته ډیر سخت مشکلات پکې راځي له خو سره سره مخامخ کیږي کان مطلب له دښمن سره مخامخ کیږي محاصره کیږي قسمه قسمه اعمال کان مطلب بعضی کسان جوش لري هوش نه لري بعضی هوش لري جوش نه لري او هوش چې لري الکه هوښیار مسلمان چې بس سوچونه وږي کنه چې کزل د امریکایانو سره ټکر وام دا تاوان برابر سي دا تاوان دا هم بزدلی ده کنه او یو دا چې هوش نه لري او جوش لري او جوش هدي به دغه محلکې تم ځان غورځي به جای دي مرګریم شهیدانه لکه دا اوس باز طالبان ډېر بی احتیاط یې کار مطلب ښه یقین یې چې دغه د ما دا تلیفون او د ما مثالي خبرې دا رفتار او دغه نقل او حرکت مې دښمن کشف کوي کنه نو د ما په طفیل باندې کنه یو 1500 نفر ته نورم تاوان رسیږي خو د بیا بیا پروايي کار متبا کار کوي دغه له دغه بن ځان را کنټرول یې کار مطلب دا کان چې دا د د سیاحت نه ده چې واکه سړی به بیا باکه قدم پکې محتاط به محتاط به محتاط نهایت هم محتاط یو خپل ځان ته هم ډېر تکلیف رسیږي نور مسلمانان ته هم تکلیف رسیږي او د سیمې له خلکو سره به ډېر پام کوي او بیا جای جای چې دې پیږي چې دغه تعمیرات دي کان مطلب نو ولې سلا بلا سوځم ولې سلا بلا ورانوم دا سبا دښمن جنې وځي کان ماته پلاس راځي مې ورانوه مې ورانو دا موږ چې دنیا پروپاګند کوي چې دا خلک تخریب دي پار راځي دا خلک پروپاګند در پسې کوي پنجابیان یې استعمالي کان دي پنجابیانو په نقشه باندې کار کوي دي ایرانیانو په نقشه باندې کار کوي اوس خو روسانو په باندې درګټ کړ کان مطلب د روسانو په نقشه باندې کار کوي کان حوصله دې سم خبره ونه خپل جهاد کو کار مطلب نو ولا که یا فروس خبر یو سیمه ته قومند را کړی یا پاکستان خبر یو یا په ایران خبر یو خو پروپاګند دی راپسی کوي دی خدای پروپاګند کوي اسم الله محترم امیر نن عمر الله صاحب په تمامه دنیا خبره ده چې د پاکستان ته پلم نه دراخسته په افغانستان کې وپات سوی وری د فن کړی د کنه خو دا وسم د دې میډیا غیږي ځکه مته شرمېږم د دروغو یا د کراچۍ په هسپتال کې مرز ان دا تقریبا داسې شدید دروغ په موږ پسې یایي په هره خبر کې دا ښکرور ښکاره دروغ را پسې یایي کان نو بیا چې لیک کې زمين هم ورته برابر شي کان مطلب لیک جما نقصان یې کان مطلب بیا بیا خو نو یو مخ دروغ ته هوا پسې ور کوي د مسلمانانو ذهنیت هم د سړي اړي دغه مسایلو ته ډیر پام کوي کان مطلب ډیر پام دی ورته کوي مجاهد مبارک ته او بیا چې مجاهدین چې په عبادت لګیا یې کان مطلب دغه جهادي تقریبا یو په څو لکه ثواب دا اون چاس کلوس دا تبلیغان کله کله یادی هغه دغه مجتغه جهاد کان دا اوس د سنگر کی هغه مولانا زکریا رحمه الله دوه حدیث ما بین ضرب کړی دی اون چاس کلو درجه جن جوړی کړی دی کان ا دې دوه حدیثو د ضرب چخ کان نو دا بیا دومره ثواب لري کنه سړی تصور نه شي کولای د مجاهد ثواب او دلته چې کور کې ناس دي کان مطلب دا بالکل مقایسه نه سره کیږي ډیر لوی عمل ده ډیر عظیم عبادي عمل ده کنه سیاحت ته کان مطلب خدا سیاحت نه ده کنه کله د نور خلکو سیاحت مشقت ته مجاهده ده مجاهده جهاد جهاد جهد تکلیف ته ویل کیږي کنه او تکلیف کې نو بیا بهترین شق قتال ده کنه قتال ده کنه قتال کلمه په قران پاک کې ډیر راغلي کنه مولوي صاحب یو شمېر مجاهدین داسې دي چې د جهاد په عظیم عبادت باندې مصروف وي خو د جهاد په بعض شرایطو باندې په آګاهانه توګه یا په غیر آګاهانه توګه هغه شرایط یې تر کړي وي د مثال په توګه د جهاد په لار کې د امیر اطاعت ده چې یو شمېر مجاهدین اطاعت د اطاعت یو معمولی خبره ګرځولې ده د شریعت له نګاه د امیر د اطاعت په اړه که معلومات راکړئ نو د امیر اطاعت خو که په لسو نفرو امیري که په دوو نفرو امیري که په ټول ملک باندې امیري د امیر اطاعت خو په نص قطعي سره فرض ده او په فقط که په ګناه امر درته کاوه اطاعت به نه کوي نور کدیتا مطلب خواهش په مزاج برابر وکنو برابر هغه د امیر خبره منی به او منی به حتمی به منی فقط الته چې مطلب د شرعت خلافي لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق الته به اطاعت نه کوي نور اطاعت فرض ده وحدت دی کلمې دی پاره سي مسلمانانو کلمه واحده سي کانو لوی حکمت په دې اطاعت کې دغه ده چې مسلمانانو کلمه واحده سي دا قوت مجتمع سي معنا زر نه پر دي که زر نه پر اطاعت ونه کی خدا قوت متفرق ده هر څوک خپل رائے استعمالي نو دا د قوت اجتماع دی پاره شریعت د امیر اطاعت واجب کړی دا قوت مجتمع سي په یو کلمه باندې کانو ټول کلمه واحده سي مسلمانو کلمه واحده چې قوت مجتمع چې قوت مجتمع کار نو بیا تقریبا تقریبا ید الله مع الجماعه د خدای د نصرت لاس بیا لم دغه مجتمع قوت سره اطاعت له فرضیاتو څخه ده کنه حتی په معمولی غوندي سره د اجتهاد په وجه باندې په احد کې هغه دغه یو څو صحابه و ټول نو تقریبا دو کم څلويخ نفر صحابه کرام وو چې دغه د رسول الله سم د خبرې چې مخالفت وکړ هغه اجتهاد وکړ رسول الله سم 50 نفر هغه جبل رومات باندې کېنولي وو چې دلته تاسو کېنې کله د خواچقان مطلب د کفارو حمله و تاسې به په غیر سوولي نه به راپرېدې ګڼ او که په موږ باندې کامیاب که ناکام وو که موږ هر حال وو تاسې به دا نه خو شلته کفار پسې واخیستل جنگ میدان کې فتح یې وکړه او مسلمانان په غنیمت مشغول سو په غنیمت لګیا سو دغه خپل امیر ته یو ویل دغه 50 نفرو کې دا جن نفر ورته ویل کان چې خپل فتح وسو درځي چې یو ورته مزي مزي مختر تاسو ویل چې دا جایمه پرې دي کان امیر یې بیا هم نه د تللی که نه امیر تللی دولس سفر تقریبا پاتې سو په دې جبل رومات خو دا نورو اجتهاد وکړ داسې د رسول الله سم ګستاخی نه کوي رسول الله سم عمل غین خو اجتهاد وکړ خو غلطي وکړه کنه بس صحنه یې پرې خو هغه فتح بیرته په لوی مصیبت بدل شو لوی مصیبت بدل شو کار مطلب اگر کین خلق شکست ورته خو شکست ته ویل کېږي چې جنگ میدان څوک پریږدي کار مطلب جنگ میدان کفارو پریخو نو نو یو کامله فتح تر لاسه کړم دغه کامله فتح خو مسلمان ته مصیبت ډیر ورسید اگر که مورخین خو یای کار مطلب د تاریخ اسلام دغه کې لیکلي چې مړي بیا د کفارو ډیر وسو په دغه جنگ کې تقریبا یو سل او یا نه پر کفار مرسوي دي خو مسلمانان او یا نه پر خدای دی مسلمان د او یا نه پر کار مطلب ډیر وزک شي مجمع د مسلمانانو کم او تر کفار کفار مجمع ډیر وکړ خو به هر حال خود ظاهر معلومیږي ټول کتابو لیکلي کانو مسلمانانو هغه فتح په شکست بدل شو رسول الله ته مصیبت ورسید غاخونه شهیدان سو خلګر خلګر صحابه کرام کې شهیدان سو کنه چې دا هر یو سړی را یادې بس حیران ورته پاتې کانو ته دغه لوی هغه سو دا ټول وجه دا و چې دغه یو حکم هم دوه کم څلويختو نفرو وسو صحابه تاسو صحابه کرام بیا تاسو بیا دوه کم څلويختو نفرو دغه مخالفت تر اساس له امر څخه وک نو دغه مصیبت سره مخامخ شو نو اکید سای قیاس وکي چې د خدای حکم پایمالول په محل د جنگ کې کانه یا اطاعت نه کول دا څومره لوی مصیبت ده کانه ډیر لوی مصیبت ده ډیر لوی مصیبت ده اطاعت نه کول په منلو کې شرط ده کانه مطلب په منلو کې خیر ده کانه اگر که موږ د طالبانو دغه بعضی کسان خو نو مخته مزاج معلوم ده دا په اطاعت کې ډیر کمزوري دي څو به امیر هغه پام ورسره کوي دا چې به نه ورسره کوي لاس په باندې تیری ډیر فشار باندې په باندې ورولي او د دې ګناه ده د امارت سر ټکول دا ډېر لوی ګناه ده خصوصا په امیر پسې بد رد ویل یا بهتان پسې تړل دا په طالبانو کې کمزوري وي ډېرې کار مطلب یو دی بل پسې غیبت هم کوي په دغه څه شیانو کې بهتان هم پسې یایي له مزاجه خبره مخالفه یي یا ته تقریبا ابترام پسې کي داسې یو کوشش هم پسې کي چې دا د مسیرانو تر مخې بدنام کي او د مسیرانو ته د عیوب هغه کې خو په داسې شیانو کې هم سړی باید باید پام وکړي دا مشاجرات کم خفګانونه دي صحابه په منځ کې راغلي دي کار مطلب خو حضرت د وخت خلیفه حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق مبارک هغه ابوبکر صدیق رمر هیڅ التفات هم نه ده ورته کړی کاندغو کیسو ته التفات نه ده کړی موږ هم باید دغسې وکړو د امیر اطاعت ډېر ضروري ده ډېر ضروري ده کان خصوصا په جایز امور کې جایز اوس ګوره جایز امور کې مثال د څه امیر د ځای سګریټ مڅ کو سره څه ده کان سګریټ خو چې ډېر هغه مکروب وي خو چې امیر امر ورسره مرګره سي بیا حرام ګرځي به حرام دی امیر امر لکه اوس مخکې امیر امیر المؤمنین امر کړی و سیګریټ باندې څکې دا باندې څکې اوس د امیر امر سره مرګري سي امیر سي په داسې کار باندې سړي ته امر وکي چې هغه شرعاً ناروا نه ناروا نه کار ناروا نه بلس کار باندې امر وکي هغه واجب ګرځي او هغه واجب ګرځي اطاعت امیر واجب ده کنه امیر سي امر وکي په داسې شکل ډیر کل جزئیه دي راغلي کنه چې هغه وس مثال امیر د تل کنه چې دوه رکعات نه پل بکی سره دوه رکعات نه په کومه بح کار ده کوي کوي نه کوي کوي مطلب ثواب دي کوي نه کوي هیڅ وبال دي نه ستان خو چې امیر او امر وسره ګرځي واجب ګرځي واجب ګرځي دا رقم د سیګریټو سره د امیر امر وسره ګرځي نو حرام ګرځي امیر د څه بایسکو دا بنسکه بس حرام او دا شام دا شام ورخونه درته کړی کان شغب شرعت کې ناروای ناروای بس اطاعت لازم ده مطلب د امیر اطاعت په دې کې راز دی کامیابی پروت ده کان چې د امیر اطاعت نه کان مطلب د ډیرو سخت مصايب سره سره مخامخ کیږي د ډیرو سخت مصايب سره بیا د دښ دښمن سره د مو سره کار ده چې د تا په جب کې ټلیفون پروت هغه د تا دښمن ده خپل ټلیفون د دښمن ده مثال د خبرې کان لوی لوی څڼې چې پرېږدې کان مطلب هغه لوی څڼې تا دښمن دي دا رقم چې په موټر سایکل باندې دي کان مطلب دا بلاوي سره بار کړي دي کان غټ غټ وارونه دي او خلک درته ګوري دا تست په باندې بار کړی بل شي بار کړی کان دا تا دښمن دي لری دي پیژنې دښمن ډرون تیاری دي ویني پیژنې دي کان مطلب دشتي مطلب لمابین وړي نو یو بتل مابین چې غلطي به کړي دوه درې نفر سلو نفر نور لمابین در سره دي دا کیفیت دي بعض داسې مشبوه کورونه یې کان مطلب اوس خدا وسایل دي جاسي ډیر دي به خپل علي شي تکلیف اوس خو ټلیفون وسلې دي جاسي ده کان مشبوه کور ته کان مطلب داسې مهم خلک ما ور ولا کان که بیا وم نو ډیر احتیاط به کوي کان مطلب بیا ډیر مه پکې اوسېږه کان ځکه چې هغه بیا د شډیر ماته ماته معلوم دی ما یو مرګره یو کان و نه پر سره کان د کوم کور کې شوی دغه کور د یو نفر وزله یو کان مطلب بیا پکې شپو شپه کې امریکایان را لکان ټول په بستر کې وبستل شهیدان کړ هغه انقلاب انقلاب باله کان مطلب شوخ مجاهد وکړ دغه کې شهید کړ ټول شهیدان کړ په بستر هم نه راپورته سوي کان امریکایان دشي پټه خلی وتراوغتل دغه کور وتراوغ نو دغه مشبوه خلکو هغه کې دي کته پورته د شي مشبوه جانو چې لري ګرځي اطاعت مطلب دا ده کنه فرضيات او چې خدای کنه د دې د دې چې په هیڅ معنا ځان نه خلاصولای او دا نه ګوره اطاعت مبذول سره وجود دي افضل دا واجب ده کانه ما داسې به نه یې کانه شنو څه د خو زه قابل یم په جنګ کې پیښې یم په علم کې پیښې یم دا څنګه د افسر امیر مقرر کړي که هر څوک د افسر امیر مقرر کړي اطاعت وکړي ډیر کمزوري کمزوري خلک امیران مقرر کړي ډیر معتبر خلکو باندې دا اسامه رضی بارک سی امیر مقرر ک ابو بکر د تر امر د لاندې او حضرت عمر د تر امر د لاندې او حضرت علی د تر امر د لاندې دا له اکابر او د عمر ولس کالو ها ولس کالو دغه چې ډېر دغه چې پیښه شوې ده کنه مطلب امارت د د مفضل سره له وجوده د افضل دا روا ده دا به یو سړی نه یا کنه چې وایي دغه نو په ما باندې امیر مقرر بالکل به نه اطاعت وکړي چې هر څوک چې امیر در باندې مقرر کړي دغه اطاعت وکړه تاسو خپل لیاقت خدای درکړی دغه تر امر دی لاندې مصرف کړه چې هغه چې هغه تر تا ډیر کمزوری دی نو په بیرته دا دغه طاقت په لدو سره موجود دي کنه مطلب خدای پاک دې جلاله فتح وکړي خدا خالد رحم مبارک سي لري که حضرت عمر رحم مبارک تر لا ابو عبیده رحم مبارک سره تر پای دی موجود او ابو عبیده رحم مبارک په زړل کنه سي الله تعالی په فن حرب او په فن دي جنگ کې خو دا سړی تر ما ډیر ماهر ده ډیر په مخ کې ده کنه اوس څنګه وکم کنه مته خو زی امیر مقرر کړم ته مبارک ورته ویلی ته امین الامت یې تر ما دې رتبه فوقه ده زه به حتمي د هغه عسکر په رقم تا سره جنګېږم خو دا د حضرت هغه خالد ایمان وکړ نو هر سړی چې دغه ځان خالد جوړ کړي کان په دې باندې دي دا شنه کوي دا مجاهدین بعض کمزوري کان متولي پلان کوي امیر کوله پلان کوي امیر کوله پلان بیا لګیا یې کان مته دا کمزوري خو مو خپل عیال د کان ودا طالبان ما ما تراغلی کان مته خسره خوشاله بل سر خفس یو په بل پس لا دی کفر تورونه لګی کان مته بیا یې کان مته دا کفار سره رابطه دل پلان کې سره رابطه نو مطلب موږ ته بزین کې دا راکې کان مته چې ګور تم یو یو خطه په کشکه دا کمزوري ده دا کمزوري ده کانو د خپل کمزوري باید موږ احساس کو کار مطلب احساس کو خدای خو موږ وساتي مجاهدینو راز په دې کې د کانو شریعت احکام ټول په ځان عملي کوي مولوی صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه احتیاطي تدابیرو ته د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې کله کله مجاهدین د خپلې بې احتیاطي او رسوایي له امله له سختو خطرونو سره مخ شي، شهیدان شي، ټپیان شي او یا هم د دښمن په لاس ونیول شي. په دې صورت کې د هغو افرادو چې بې ضرورته رسوایي کوي او یا احتیاط نه کوي شرعي ماخوذه یې شته او که نه؟ ولې نشته؟ شرعي ماخوذه یې شته که نه؟ مطلب دا د تا د بې احتیاطي په نتیجه کې خو که دا بې احتیاطي یو خود داسې بې احتیاطي د کار مطلب چې لاشعوري ته ورسره رسل چې بې احتیاطي وشي لاشعوري بعضې کسان خو شعور نه لري کار مطلب چې د ساده خلک دي کار مطلب په دغه نه پېږي چې له دې قصې څخه دومره تاوان پېښي هغه خدای مهربان د الله تعالی به دا خپله غلطي ورته معاف کړي یو سړی که شعوري ته ورسره غلطي کوي معنا پوهیږي چې که زه دا کار وکم له دغه مشکلات سره زه او مرګري مخامخ کیږي دا حتما کان مطلب جل تعالی محاسبه است کن ټول په شعوري تو سره دومره غلطي کوي دا په شعوري تو سره غلطي کول خو بالکل نه دی په کار کان مطلب یو خو په جهاد کې د مسلیت سړی باید ډیر سوچ وکړي چې همیشه سړی باید حاضر دماغ وي که ډیر خطراتو سره مخامخ سي ته باید په حالت خوب کې یا په حالت مثال فتح کې باید خپل حواس لاس ورنه کې حضر دماغي همیشه باید حضر دماغي ځکه دا مجاهدین دی عمرا او د دو مجاهدینو پلاسو کې امانت دي کنه د هیڅ حضر دماغ نه کار مطلب خامخه یا وهم دومره غلبه په باندې کوي کار مطلب بی ضرورت یو سنگر پریږدي چې هغه بیا دې دفاع کاندي حل شکست کې کنه ډیر لوی تاوان سره مخامخ شي کنه او بل حضرت دماغي په دې ضروری کام چې باج وختو کې سره جذبه ورسي جذبه ورسي به ضرورت ته کان مطلب قرباني ورکي یا مرګري قرباني کې یا دښمن د کان کله کله سړی دې ته مجبور کوي چې دا سړی زباید د خپل نقشې تراولمه چې ما کومه نقشه په زړه کې ده دا ګروپ ته مجاهدینو کان زباید خپل نقشه تراولم مثلا اختار ورکي چې کتنر یې کان مطلب د میدان تراس هغه یې بابا ته نو زه خو شته نه ته ماته یې نری کان مطلب هغه غواړي دغه ټکنالوژي چې خو زه په قوي یم که څنګه د صحنیت دایره غل ما بین دي دا یې کومه کلی وکي دغه تر اختار لاندې راشي کار مطلب دا خپل مطلب دغه نقشه غواړي په ځان عملي کړي مجاهد باید همیشه کوشش وکړي خصوصا په هغه وخت کې چې د مجاهدینو قوت په مادي لحاظ سره تر جانب مقابل کمزوري په دې وخت کې خو نو مجاهد حتما باید د جنگ ابتکار په خپل لاس کې ونیسي د جنګ ابتکار په خپل لاس کې دا معنا چې دغه خپل نقشه به په دښمن عملي کوي یا تی که کامیاب یا که ناکام خو نقشه به تاسو سنجولې کنه په د دښمن نقشه به ځان نه عملي کوي دښمن نقشه دغه ده لکه بس مثال تا مجبور کې کانو ته صحنه ته دراولي کانو ته هغه صحنه کې تناسي ور سره جنگېدلای کانو ای د مادیات تر باندې ډیر دی په موږ باندې زخت ډیر کړ د جهاد په وخت ورسانو تر وارم به تبلیغات وکړو ګدړان و چیرې منډي وګي دا وکي نو یو سړی ته ګدړ ویل کی او غز مری یې کان هغه هم خای نه دغه په میدان درته ودرځم نو ځان دې په باندې ختم کو دا دا سپیخه په دغه روزګان کې نن بیا نه خم دي مجاهدینو یو ګروپ شپیتنه پر ګروپ دغه یو اختار ورکړی خاري ورکړی یا ته په میدان ورته پاتې شپیته سره شي دا ځکه چې دې سر وسایل وو داسې وسایل چې هغه دلته جای ولي کار مطلب چې د تا هیڅ هیڅ ورسیږي نو کار نو دغه مسایل چې دي کار مطلب دا بیا جای بیا احتیاطي که په شعوري تور سره یې په شعوري تور او د پوهیږي چې یار که دا کار وکم که دغه ضرر جن پیښي او بیا هم دغه کار کې حتمي ګناه سته اوس د مثال په توګه د مخکې تاسو اشاره ورته وکړه د ټلیفونونه دي چې اوس د نور اتصالاتي وسایل دي چې دښمن په کنټرول کې دي دغه په واسطه باندې اکثر وخت بمبار بالکل بالکل دا دینه خطر شوی نیم چې دغه دا شي د معلومدار ما ته په نامو نامو باندې معلوم دي کان مته خبره وهديږي چې په دغه د چې مجاهدین دغه ټلیفونو په وجبانی کان دښمن کشف کړ لما بین یوړ مجاهدین حتی داسې پیښه سوي د کان مته چې دښمن دا د موږ په ولایت کې پیښه شوې دښمن یو غړی خپل جاسوس ته ورکړی ده دغه پلانکی قومندان ته د ځان له طرفه تحفه ورک هغه غړی تحفه ورکړی کانو دغه غړی لوج کوم تیاری پر هغه شپاګونه پر جې په جې شهیدان کړی دي کوم ته هغه غړی چې د اسباب دغه د جاسوسي شیان د دې هدف خي دا ټول پکې موجود وکړ بیا هغه جاسوس هم ګیر شوی بیا اعتراف هم کړی ده کنه نو دغسې شیان یې کارونه ته بعضې کسانو ته تحفې ورکوي کلاشینکوف په تحفه کې ورکړي کلاشینکوف کې خپل وسایل ورته جای په جای کړي کارونه ته بلکې بلکې هغه کلاشینکوف انفجار کې وروکي یا یې مړ کړي کنه دغسې ډېر او دا نیک محمد دې واڼو وکړ مطلب دا یې په دغو وسایلو باندې اتصالات المابین یوړ حتی دا ملګري ورته ویلي وو چې مطلب دغه سټرۍ کشفېږي کنه دوی ویل دا نن مصاحبه ورسره کوم بس نن صحابه او کان په کوم لاس کې نیول او هغه لاس په هغه په راکټ وبست شهید دي څومره لوی هستی وکانه جوانه نه په څومره لوی هستی او سادهګي یو کړ کار مطلب دې ته پام نو دا شان خو نو ډیر خطرناک دي کان سیاري امیر د تویا کان چې دا شی به نه استعمالي دا چې ما استعمالو سره دې کان د امیر امر د کان متواجب دی ته چې ما استعمالو ته بس بې پروايي کوې کان لګیا یې بیا خاندې په میدان ولاړ یې خلکو ته هم ځان ښایي زه خو دومره بهادر یم کان هغه دې وویلي له لرې ځای دې وویلي کان مته تام شهید کې په څنګ کې نفر ولاړ هغه هم شهید کې دا خلک هم غمجن کې ټول په مصیبت غمجن کې طالبان هم غمجن کې کان دغه شیان خو ډېر خطرناک دي کان بلکل دا خو ډېر کوشش دا پکار ده مجاهد باید په منطقه کې په داسې شکل وګرځي چې له عامو خلکو سره یې فرق نه وي له عامو خلکو سره یې فرق نه وي که نه حتی المقدور دا خو تقریبا دغه د نظامي امورو کې یو موږ ته په تعلیم کې ویل همرنګ اراغ دي همرنګ اراغدي معنا چې هغه کومه ځکه مثال په داسې غرو کې ګرځي چې ځنګلونه ډیر لري په غو کې داسې رقم جامه استعمالول چې تقریبا له دیونو سره مشابهت ډیری کنه دغه تقریبا دښمن داسې پیغه کیږي په ما باندې داسې وی دي مو په یو ځای کې ناسو څلور پنځه هلیکوپټر په باندې رال نو د ما صادر د شول د ځک سره برابر و یو بوټی مې راوښکاو په خپل سر مې داسې ونیو دا د حفاظت لپاره ډیر بهترین شای ده کنه او دغه شیان خو دې بالکل نه ورسره د برقي آلات به خنه ورسره ځکه چې برقي آلاتو کې دښمن خامخه تا کشف کوي په یو رقم دې کشف کوي چې مجاهد په دغه کې ده کنه دا سادهګي کیفیت څنګه دي کنه ته د عام خلک عام خلک سره رقم ته لباس کوي وو غیر شرعي سر ما جوړه وکړم ته دا شرعي سر جوړ کړم ته بالکل دې شان در پام کې کوم زیاده مجاهد ده کنه اضافي شیان مطلب له ځان سره ډیر مه ګرځوه چې ضرورت یې نه چیرې ذخیره کوه کار مطلب دغسې عادي موټر سایکلو باندې ګرځه دا چې تا همیشه موټر سرکۍ به کړی بیا خلکو ته ورښیې چې ګوره مو خو مجاهدین یو مو خدا یو مو خدا یو کنه دا نه ده که تظا یو خو تظاهر ده کنه ګناه ده کار مطلب بل تظاهر را په دې خوا کنه دښمن دې کشف کوي دښمن دې نه کشف کوي دا دښمن جاسان دې کشف کوي چې دغه د مجاهدینو ډله کېنسته هغه دستي خبر ورکوي چې دومره مجاهدین دې په دغه دغه لباس او د کیفیت کې تیدر لکنه هغه سر وسایل دي بس شهیدانوي مکان نو په دغه مسایلو کې البزازه من الاسلام دا چې رقم سي په عامو خلکو کې د فرق ونیسي رسول کریم صلی الله علیه خلکو کې روانو نه بلد خلکو به هیڅ نه پیژاند چې دا د خدای پیغمبر دی په دې عامو خلکو کې دا تجربه ثابت شوې ده ما یو واري د موږ کله یو صغري وو موږ دښمن داسې محاصره کړ چې بالکل سخت محاصره نو د ما مجاهدینو وویل کان زه معذور وم مکان په وخت کې معذور وم یا دغه د بوی غټه نه وای را سره نو یا چې موږ په یو خوا باندې غورځېدو خو یا مسله یو شو په دې کلي کې به سره تېتېدو یا به یو څه کړن وسله دغه سره څوک اته ما ورته وویل که البته مالي زه خو دومره بې غیرته نه یم چې تاسو ما پورې هغه استعمال شي اوس ماته یو سایکل راوړي سایکل یې راوست اول خو دا خلکو دا په خیال کې نه ورتل چې یو معذور سړی دی بیا د سایکل سپریږي بیا دا په خیال کې نه ورته سایکل بې زده وي خو ما سایکل زده وي طالب الوخت اته په سپورت سم سیخ په عسکر ورلم د عسکر ولاړو کړم سلام یې واچاو غیم نه راته خو کلیوال درک چیرته روان ده که له شا یو مجاهد ډیر لري داسې یو دوه سوه درې سوه متره له شا هغه هم پسې راسپور و هغه هم لاو سید نیکبین هغه یې بولي د غزني ده د سید ده نو هغه هم د شا پسې راغی کنه یا چې وروسته هغه مجاهدین په یوه بله خوا سره ووتل زه په دې عسکرو کې تېر شوم خو په عام لباس کې وم دا د خلقو په لباس کې ومه کدا چې د مجاهد لباس مو نو په غجای شي دا ولا مجاهد لباس نو د عام لباسونه په عام طریقه سره ګرځي دا ډیره ګټه رسي ډیره ګټه رسي کار مطلب ویښتان پر دا چې اوس موږ نه ورته کار دا ویښتان دي تا ناروا دي کنه ویښتان تر وګو پورې تر دغه پورې پرې خودل د ضرورت په وخت کې پروا نه لري خو چې په دې پیږي چې دا لباس کې زه شوختري یم دښمن را پسپان کیږي یا دښمن د جاسوس را پسپان کیږي بیا مګر زه په لباس کې مګر زه ډیر دا د نظامی اصول قرار ډیر ضروري شي یعنی کار سلام بالا ولې دښمن باندې ځان مابین وړې کار خو دښمن هغه وسایل لري په ځای ټول په لاس کې ده دا ډرون تیاری دي کار مطلب تاوان نه په باندې کیږي بس درته راي ولې ګرد ګرځي هر څو ته معلومي نو وسایل سره د مجاهدین باید احتیاط وکړي او بیا د خبرې کوم چې ډرون تیاری راغلي کان ډېر احتیاط باید وکړي دا په نظامی امورو کې دوه شان ته ډېر ضرورت ډېر ضرورت سنګر په سنګر کې وي یا په نورو جبهات کې نور ساحو کې وي نو پیره کوي نو یو خو د دې خپل له دشمن څخه حفاظت سوی وي بل د پیرې فضیلت څومره د سیاغه ثوابونه هم دي ترلاسه کوي نو پیره خو په اسلام کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې هر چیرته شپه تیر کړی دا چې هر چیرته یې په دې سفرو کې مغه آرام کړی د کار مطلب خامخای پیره دار درولای پيردار خو یو دا پوک ګټه یې کان مطلب چې سړی چې خل مونز نه قضا کیږي کان لمانځه ټیم چې کان ودی خوري ټول سر راپورته کې مجاهدین استلی یې کنه مونږ جن قضا چې دا خو غټه فریضه دی الله تعالی نو بس پيردار راويش کی بل پیرا کې نوري دا دا فائدې دي کانه چې دښمن دی چاپی دی دښمن دی نقل او حرکت سړی ته معلومات کی سړی خبرې کانه نو پیرا چې د اسلام یو غټ رکن ده کنه په حدیث مبارک کې راځي لغدوه فی سبیل الله او روحه خیر من الدنیا و ما فیها دنیا و ما فیها کې ډیر د شیان سته چې هر مجاهد ور باندې شپته یې کنه ورباندې عاشق یې چې کشکې مې په دنیا کې دا شی وای مثال دې خبرې دغسې دا رقم ته مې کوزده وای دا رقم ته مې کور وای دا رقم ته مې مثال وسایل دی عیش و عشرت وای دا رقم ته مې زندګي وای نو دغه رسول کریم صلی الله علیه و کان لغدوه فی سبیل الله او روحه خیر من الدنیا وما فیها دا یو څاښت وخت تقریبا داسې د یوې ګنټې یوه نیمې ګنټې په مابین کې به یې د ګیز په وخت یا د عمر د بیګا په وخت کې پیره کول دا تر دنیا تر ماپیها بهتر دي که تر دنیا تر ماپیها یې اجر بهتر ده کنه که په دغه حال کې سړی مړ شي تر ورځې د قیامته کان مطلب د دغه صحنې هغه په اعمال خپل اعمالو کې اضافه کیږي کنو ته ډیر عظیم عبادت ته کنو ډیر عظیم عبادت مو خو سیو دي مو په وخت خو بازي ډیر سپینګری خلک وو پزارو یې بینه پیرا غوښته کن هر مجاهد چې به پیرې تر پورته کوم ته دوی ما ته وخت ما تر راکه زو دي پیرا وکم صدق دا صوابو چې دوی دا صوابونه کان مته ما ته چې د مفت صوابونه راکی کان ته خبر ده کان پیره کې سړی ناسې ذکر وکړي کان مطلب دا ذکر یو عبادت ته پیره بل عبادت ته کان دغه رقم ته کان مطلب کدا چې ډیر خطر نه کان او او د سو کې کان مطلب ته پیره کې خپل مازه باندې و درېږي کان هم پیره کوي هم منځ کوي نو دغه منځ یو عبادت ته کان پیره بل عبادت ته کان دغه رقم تفکر د د الله تعالی جلو په ستوري او پسمان کې تفکر کوي کان دغه د تفکر بل عبادت دی خدای په لوی کې تفکر کوي دای بل عبادت دی تاسو د پیری په وجه کان مطلب چې دا ټول مجاهدین آرام مطمئن پراته دي کان مطلب دا دی هو دي آرام او دي اطمینان کان مطلب ثواب بیا ټول تاسو درکیږي کان ځکه چې خو دي تاسو توسط باندې آرام پراته دي کان او چې آرام فریز بدنونه به مطلب سالم چې کنه بیا به جهاد خو کوي خو په همت باندې به جهاد کې په هغه کې بیا د تا د پیر د پیردار ثواب ده کنه پیر ډیر عظیم عبادت لري تقریبا او داس یو عبادت له کانش داس ډیر مشکلات هم تقریبا نه غواړي یوازې د دښمن په ساحه کې چې خامخا تکلیف لري د عامه پیره چې د مجاهدین چیرته دي او دوی بې پروا چی شای نسته که چی شای کنی کان پیره به کوي پیره ډیر عظیم عبادت ته کان نو ولې دا خلق سړی عبادت چې محروم کوي کنه که چی شای کنی بعض وختو کې یې کوم چې شای شای نسته کوي یا چې پیره نه کسته کنه است خو عبادت ته کار مطلب پیرادار یو یو یا دوه نفر و دره وکړ نو به پیری خو څو څواري دغه ما چې درته ویل کړ چې امریکایانو په بسترو کې وبستل دغه پیرا نه کړ هي پیرا یاري په دومره خطرناک کور کې موجود و بیا پیرا نه نو که دی پیره کړای په څنګ کې تقریبا بله کلا او په کې نور مجاهدینو غافل ول دغه هیڅ خبر هم نه و چې دلته نور دي کانو ته دغه مجاهدینو کانو ته دا یو یو د ما خوري یو دلته هغه پیس لای بولی کنه د پکتیکا د زخمیانو خدمت کوي دغه وکړ نو یو غوت یو غوت د شغم یو غوت چې دی غوت خبر نه ورکړي هغه په امن کې فاسي دغه واتنه پر ټول بسترو کې بسترو هیڅ دې مقیم نه ورته برابر شي کله شم کوپ راوخي داسې شي د انکل دوکه پیره وای داسې یو ځای نه یو دغه نه د خو مثال ما درو خو کنه انقلاب کې شي په پسوا او سوا دغه تاوانونه مجاهدینو تل دغه خپل بے پروايي چې ورسېدلې دي پیره کې ډېر لوی برکات یې کړ ډېر لوی برکات یې مجاهدین باید د خپل احتیاطي تدابیرو ترڅنګ نور کم معاملات او یا اسکار وکړي چې هغه داسې ډېر اذکار دي کنه دې لپاره سړی یې فایده رسوي نو د اذکارو خو یو دا خپله فایده ده کنه چې ذکر ده کنه الله تعالی ذکر خو نو په داسې حال کې چې بیا مراقبه د قلب هم ورسره یې کنه مطلب او توجه د قلب هم ورسره یې کنه ډېر لوی ثواب لري کنه ذکر لساني یو یې کنه مطلب دا کنه ذکر یا په زړه کې چې د الله تعالی یاد دا بل یې کنه مطلب لوی ذخیره یې خصوصا دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اکبر دا ډیر لوی ګټه لري کار مطلب اثر ډیر لري دا چې موږ باندې فکر سوي ده دغه شهید مو نصر الله منصور رحمه الله دغه مخته چې دښمن په علاقه کې استي دغه آیات مبارک دولس دولس واریا استي کور دی ور واخې زوی محترق دریم ور څلورم ورته راغی یو ورته یا با درده لدی خو هم کورونه راوسول دی خو هم کورونه راوسول ایتا کور تر شاغه ور مرس ایتا کور سي سالم پاتس د مبارک ورته یا جما یقین وځ دغه به کیږي ما یقین وځ دغه به کیږي صحابه ورته لا څوک شناس خلګو چې تا دوه خبره تعجب دي هغه خلک چې تراله تاوت چې محترق دا دې په څه خاطر وې او دغه خیز د تراغې چې د ټوی چې تا کور بچ نه ده سوی تا ورته چې و دې ما یقین د غیبه کیږي د مبارک یو دعا ورښولې ما یاد نه ده په د حیات صحابه کې سته یا ما له رسول الله سم خاروېدلې دي نه زه پر اساس چې دروغ یم او نه د ما ته دروغ ویلي څوک چې په سهار کې دغه دعا وایي تر بیګه الله تعالی جل له هر الله تعالی جل جلاله له هر حادثې څخه ساتي نو ما سهار ښه په زړه دغه دوا مې ویلي وه نو چې ویلي وه د خدای پیغمبر خو درواغ نه یې که نو ته نو ولې به د ما کور سوځي خو یقین د ابو دردا و که نه صدق دل صدق دل صدق دل ډېر ضروري ده که نه اوس که مثال د خبرې دا دوا زه ویایم او دلته یو سړی راته ښه مې په زړه دا دوا خو ما ویل ده دلته یو سړی راته د دروازې کې وایي چې مولوي صاحب زوی د موټر وواړو نو زه به دومره نر سم چې ویم کان مته سینې دوالي بلکې دستي به هم چیرې وواږو چا وواږو ادوان هم په زړه سر خو مې ویلي ده خو دا صدق د ابو درده صدق او د ما صدق فرق سره لري دا شیانو ته ساینس ویلی شي ته متوجه شي صحابه کرامو ایمان دومره قوي و دا د ابو ذر مبارک خبر را یاد سو دی چې مړ کېده په یو دښته کې و هېڅوک یې د هغه نه و د سرپرستۍ تکفین او تجهیز نه و یوه ښځه ورته ناسته وه، ښځې ژړل، دی ورته ویل، ولې ژاړي؟ یعنې په دې ژاړم چې ته څومره جلیل القدر صحابي یې، څومره په رسول الله سم ګران وې، څومره په صحابه وو ګران وې، نن په داسې حال کې مړ کېږې چې تکفین او تجهیز دې څوک نشته. ده مبارک ورته ویل، یادي ما غم مه کړه، ما د رسول الله سم چې اورېدلي په یو مجلس کې موږ دوه نفر ناست وو، رسول الله سم وویل چې په تاسې دوو کې به یو داسې سړی یو سړی په داسې حالت کې مري چې هېڅوک به هم نه وي دښته او بیابان به وي، بیا به د دې خدمت لپاره یو ډله د مسلمانانو راځي د د تکفین او تجهیز وکړي دغه بل مرګره جما په ښار کې مړ شو دغه کیفیت نو چې دغه رسول الله بیان کړ نو معلومه چې رسول الله زه خو ولم او خدای دې ما قسم کې رسول الله سم له خلی دروغ راوتلی یا ما دروغ ویلی کړ ته ولاړسه د میلمنو خدمت وکړه دا د سخی سړی وکړ یا چې دا مبارک خوند د ابوذر بیبي وکړ د سټیپ د سټیپ د خبره غره غسر ابوذر دروغ نه کوي مطلب دا رسول الله مرتویل دي دا خلک برازي چې کار چی وکړ یا چې د سټیپ ملمنو خدمت کړي په دې وخت کې حضرت ابوذر وفات شوی چې وفات یا چې اوس خاطر انا سره چې ابوذر خو ماته ویل چې ملمانو برازي له کوم خو برازي څوک وي خدای سپیره درکته دی یو خو لوري چیرته کال مطلب دا چې دوړه یې دلې لکه چې ورته کتل دي چې دا دوړه کې سړي ښکارېږي را روان دي را روان دي چې را نږدې سو دې ټکری ورته وښوراوه هغه خلقو ولیدل دا کوم انسان ده لکه څه مشکل سره مخامخ ده ورته راوګرځېدل اتلس نفره صحابه کرام دي په دغو کې عبدالله بن مسعود هم ده اتې ورته څه کې خواره مسې ته څوک زه خو د ابوذر ښځه يا يا بزر چيري د کلمه تبي هغه وفات يقول لي الله اكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم دغه حدیث یې غمر ویدلی ابو حضرت ابو سفيان عبد الله بن مسعود المبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر ته دغه خبره کړې چې داسې حالت کې به ته مړ کېږي بیا به یوه ډله د مسلمانانو درته راځي تا تکفین و تجهیز به کوي یا چې د صرف تکفین و تجهیز شروع وکړه الله هغه دای خخ چې دای خخ بیا چې نیویل ورته خځه ته چې ته خو دې بیا چې کار مطلب راځه بارونه دی وتړ سمو در سر بوز دی یا تاسو یې مړی وخره چې به ولار سي نو مړی ته دغه تکل کوم سي دی خو وایو یا خو به زره ته ول چې ملمانه راځي خو تاسو څوک دي کله چې ایمانونه وو نو این دا صدق دي صدق دل معنی سار خبر سره د رسول الله حضور ته واچي بس بیا هغه څه ورسره کوي هغه څه معامله ورسره کوي دا شیان سم چې صدق دل باندې ویل کېږي د اذکار صدق دل چې رسول الله سم د اذکارو کتابونه کارمه ته ګوري کارمه بس بیا ورسره لیکي د کتابچو کې ورسره لیکي دا بیا حتمی اثر کوي حتمی یو خو په دې سنگر کې دعا قبلېدل ډېر سریع واقع دي سریع قبلېږي دا موږ تجربه کړې کار مطلب چې په سنګر کې د خوف حالت بمباري جنگ دی په دې وخت کې دعاګانې سخت قبليږي سخت قبليږي ځکه چې نیت ډېر خالص دی کار نو دا په صدق دل سره سي کار مطلب دا شان د اوراد او د اذکار خصوصا هغه اذکار چې رسول الله صم استعمال کړي په مختلفو موقعانو کې لکه دا په په حسن حسین کې دي دغه د علامه ابن سنی رحمه الله عمل اليوم والليله کې دي یا د د اذکار د امام نووي دي دا غټ غټ کتابونه دي اذکارو دغه سړی هغه کوي لګلګي مطالعه کوي او یا دغه حدیثونه جنرا هغه کوي راټولوي او بیا یادوي دا ډېر لوی ثواب لري ډېر زیات ثواب لري مولوي صاحب یو مهمه مسله ده چې مجاهدین خو په یو عظیم عبادت باندې بوخت دي او د ولس د خلکو ډېرو سره مینه او محبت یې خو یو شمېر دغسې مجاهدین شته چې د هغو اعمال یا د هغوی د صورت و کیفیت و د لباس و جامه هغه په داسې ډول باندې چې په ولس کې هغه خلک د ولس خلک ځینې متنفر کېږي مثلا د جامې دغسې رنګ یې چې هغه په ټولنه کې معمول نه یا مثلا د دوی دا ځینې د سر ویښتان یې په دغسې ډول جوړ کړي چې هغه په ټولنه کې نه د خلکو بد ورته ځینې راځي نو د مجاهد باید څرنګه روشي او څنګه جامه یې وي څنګه لباس یې وي د ته څرنګه لباس مناسب دی نو د باس خو باب د لباس خو ځان ته متباغه د پشرات کې ځان ته بحث ده مسلمان لباس باید څنګه وي خو یو د د خلقو هغه د ذهنیت د عام خلقو د عام خلقو ذهنیت ته وسړی ګوري بعضی کسانو ذهنیت پاسی دي نفس د مجاهد باندې سترګې سوځي دغه ذهنیت ته د سړی اعتبار نه ورکي یو عام دا د کانو بعضی مجاهدین لکه ما دغه شي ډیر مخلصین مې دي کان په چاته په خندا کې چاته په ټوکه چاته په خوش کوم ورته ویلي کان بعضی په دې غاړو کې مری ورکړي یا دلته بټنان ورکړي یا د لباس چې جوړ کړی کان مطلب رقم رقم جامې په استعمال کوي دا بعض جامې خو لا شعوري تور سره کان مطلب په غیار کې راځي غیار دی او کفارو شعار د کان مطلب دا کتابو لیکلي کوي سړی په لا شعوري تور سره استعمال کې هم سړی په کافر کیږي کان نو دغه غیار لکه دا د پټی سي کالو ته ورچول یي کان مطلب د شایست لپاره دا تقریبا تقریبا لکه غیار دغه سي د شي جامې دي نه جوړي کان هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې ان البزازه من الايمان ان البزازه من الايمان ان البزازه من الايمان درې واره دا کلمه ویل کانه بزازت کار مطلب سادگی سادگی سید ساده جامع کار مطلب عام طور سره کار مطلب شپ دي عام خلکو کې رواجي دا جامې داسې زیاتې بیا پټې ورکوي یا مثال یې خبرې زیات رنګ یې داسې رنګ یې کان مطلب چې هغه د مجاهد له شانه سره مناسب نه کان اول خو مجاهد باید داسې جامې واغوندي چې هغه کومې منطقې سره یې سرې کاري یا له کوم منطقې سره یې سرې کاري کان هغه منطقه که داسې چې غرنۍ منطقه یې کان مطلب غرونه یې شیان یې کان مطلب خاوره یې خړه یې کان مطلب داسې دغه شرط تقریبا یې غته مائل جامه استعمال کړي اگر که افضل دي سیاه وخویني سپینه جامه ده مګر سپینه جامه چې هلته اغوندي کان مطلب دا نقطه تثبیت ده کان دښمن به ډیر زر له مابین وړي نو سړی جنه استعمالوي نقطه تثبیت ده کان دغه نقطه له ډیر لري معلومیږي مو یاري په هغه کې مرکز او بدوی چې نه دي دا کټواس کې کان مرکز مو علي کوثر را باندې رااله د موږ یو ځای سپینه د وړو ګونې یخي وه دغه خولۍ داسې تکه سپینه ښکارېدله نو په میدان یخي وه موږ ځانونه په دې شیلو کې سره پټ کړو دا د کوتر دسکوچ دا ملا ناسته دا سپینه بورۍ بمبار کړه ډېر بد راکټ یې پرې وویستل باد باد یې کړ نقطه یې تثبیت وه تر ټولو کې دا ښه ورته معلومه سوه وایي دا کوم ملا ده سپین کالي یې اغوستي راکټ چې په ویستل له منځه یو دا رقم دغه نقطه تثبیت ډیر وار موږ تجربه کړې کار مطلب چې ډیر لري کار مطلب دی په هدف کې موږ ونیسي کار دا چې ممتازه نقطه کالو ته د شیو شای کارو کې نه استعمالي چې هغه ممتاز لري په نظر باندې راځي کار بیا له ما بین وړي کار ساده جامه چې د خلکو ډیر نفرت نه جنې کی ما دلته یو وخت کې چاره تول ما یو چوپان وای دا ول نه غوندي ما څه غوند میکانو ته خلک بیا د سترات متوجي کی باز خلک بیا بد راکسي ای باز بدنی ته خلک چې ته د مجاهد په جامه کې کانو ته دومره په غوره کې کانو ته چا کنزام دې پس کې یو دغه په ګناه کې مبتلا کنه نو له مجاهد سره خو ګوره دښمنی کول ډیر لوی جرم ده بد یې سوال ډیر لوی جرم ده خو دې جرم تا مبتلا ان تا مبتلا کړ ته ولې په جرم باندې ته ولې خلک په ګناه مبتلا کوي څه د ساده ګرځکانو ډیر په آرام کی مینه تکبر او په دې شانو کې څه او کدا چې کافر تکان مطلب سړی بیا لیک چګي دا چې د غرور خبره وکي په کې بیا ثواب دکان کافر ته یا په څام مسلمانو په معاشره کې مسلمانو په معاشره کې څه ضرورت تکان مطلب دې ستړي خلکو زړه ازار یې کان مطلب دې زړه د ایتاب دغه شکل هم ازار یې کان مطلب یا مثال د خبره غیبت تر پسې کې توند تر پسې دام به خبر یو دښمنان دي بدخوا دي ابدخوا خو نو په خټه کې دغه نښتې ده کنه چې تا دې دین په کار باندې وویني کنه دی ځورېږي کنه پر رقم رقم نومو باندې دې مسما کوي په هغو پسې سړی سر نه ګرځوي عامه وضع د مجاهدینو باید په داسې رقم باندې چې په مجاهدینو په عوامو کې باندې پر نه شي دا ویښتان دي کنه لوی لوی څڼې هېڅ ضرورت هم نشته هېڅ ضرورت هم نشته ما فکر خو نشته کنی ما په جهاد کې ټول عمر څڼې وې نه مې دې کمې کړي خو اوږدې کړې مې نه دي او یې کړی مې نه دی بس دغه عادي دا د خلکو شل د غوګو سره به پرې کړی ما به هم دغه اندازه باندې پرې کړی یې څه نور خلکو سره ما فرق نه کېږي عامو خلکو سره نو دغه چې دا په داسې شکل باندې مجاهد باید وګرځېږي د دم پکې ګټه ده د ایمان هم پکې ګټه ده د خلکو د ایمان هم پکې ګټه ده خلک به هغه نه کوي یاتي به شکایت هم نه پسې کوي غیبت به هم نه کوي دغه لباس کې ګرځېدل د مجاهد ډېر ضروري دي که یوه بله پوښتنه ده مولوي صاحب دا اوس وخت کې مجاهدین چې کله د دښمن له افرادو سره په مخامخ کېږي په خبرو کې یا په مخابرې له لارې یا د ټلیفون له لارې کله کله مجاهدین سپک الفاظ استعمالوي یا د دښمن خلکو ته یا د هغو مشرانو ته ښکنځل کوي د شریعت له نګاه څخه دا څه حکم لري شرعت خو ګوره رسول کریم صلی الله علیه وسلم صفات دا وکړ مطلب سی هغه پچګوی نو پچګوی به نه کړ کار مطلب بد خبره به نه کړ دا خو د رسول الله صفات دي ولکم فی رسول الله اسوه حسنه تاسو لره یې پر اساسم کې نمونه حسن موجود در رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دین سمپل ده د دین سمپل ده که سړی وایي کنه زه څه رقم ژوند تیر کما خدای به می کامیاب کی نو بس داسې ژوند دې تېروي لکه رسول اسم چې تېر کړو د رسول اسم ناسته ولاړه کړو وړو حرکات سکنات د زړو دړکه له مسلمانو سره شفقت دا رقم په مسلمانو باندې حرص د مسلمان په هدایت او په ایمان باندې حرص دا تقریبا نهایت ته درجه کمال درجه ته رسیدلی وو مسلمان هم کوشش په غره کم دي ځان هغه کې نو د دښمن بدګویی دی دای بدګویی ته مجبور نه کی په داسې کراغه اذا مرو باللغو مرو کراما کنه اذا خاطبهم الجاهلون قالو سلاما هیڅ دې په چارپات په دې دای نه کچ کیږي چې هغه کنځلې ورته کی او دای ورته وایي چې تعالی دې هدایت ترته وکړي کان مطلب نو زه نه غواړم چې تا دې بدو الفاظو جواب په بدو الفاظو سره درکم دا خو یو دغه د مجاهدینو دا خو ټول د دی په ناپوهي دلالت کوي نو په مخابرو کې یا دغه رقم ته مصاحبو کې یا باید دا نیټونه ورسره په دغو کې بد بد الفاظ استعمالول خو بالکل په کار نه دي کار او کدی د مثال خبري ښه شاعر یې او په بعضې الفاظو سره یې حجوه کوي هغه حجوه کې هم باید داسې الفاظ نه وي که نو ته سړی بد پې ښکاره شي په بد الفاظو خو ډېر وخت سړی بد ښکارېږي که نه که هغه حجوه داسې په مؤدبو الفاظو سره سره یي که نه هم بیا خو پروا نه لري که که سړی وکړي خو هم چې په ځان یې باور یي که نه بعضې داسې ښه نابغه شاهد شاعران یې کنه د ده په یو رقم باندې حجوه کوي کنه نو دغه بیا پروا نه لري او داسې کنځل جن جوړېږي فحش جن جوړېږي کنه دا خو فسوق او عصیان او دغه شیان خو ډېر بد دي باید سړی ونه بیا دې موږ باید په بدو کارو کې د کفر تقلید ونه کړو په بدو کارو کې کو پېژن دای دا کار کوي ما ته کنځلې کوي نو زم دې تقلید کوم چې ته کنځلې کوم دای له ما سره ناجایز کوي نو زم د سره ناجایز وکم مثال خبر دی ما په ناموس تیرای کوي ما ته خدای قدرت راکړي زم د په ناموس تیرای وکم دا دا دا هیڅ په اسلام دا څه ته اجازه نه ورکوي اسلام دا نه کوي چې اسلام له حدود بدور دور نه کوي د ناروا د سره وکړ تاسو قدرت لاس درغې ناروا بنه کوي ناروا به نه کوي کنه یده دې ناروا مخنیوي وکړه خو ته ناروا مه په باندې کوه یده دې ظلم جواب په ظلم سره مه ورکوه دا یې ظلم کوي دا یې ناروا کوي دا یې پاشه یې دا یې پوچ پاشه دا خو دې د سپک خبرې دي کار مطلب کوي به کار نو ته څه دا خو دا سپک که سپک نه وای ته ورسره جنګي دي نو نو خو باندې سپک نه سپک نو چې ته د سپک خبرې جواب په سپکو خبرو سره کوي دا خو معلومدار خبر ده کار مطلب شي بې مروته خبرم ده کار تر د سر ځان بجوال کې چي نو که ته د سب سړی به کار مطلب خو ته اوس په کفر کې ولاړ یې ته خو مجاهد یې ټوپک دې غاړې ته اچولی خو باید د مجاهد اخلاق خو عالي اخلاق دي عالي اخلاق دي او ای به کرامت شخیجل کو په فارسي کې متل ای به کرامت شخیجل کو په خو اخلاق یې وشرموه خو اخلاق یې وشرموه یعنی نه شرعاً دی اجازه لري او نه معقوله ده او بالکل بالکل نه لري ما د څه کار متر شي کولای شي رقم ته وشي مثال بازي دقیق اشعار یو شی کار متر دی هو جو بیان کړي هغه هم کان شرعي معیار برابر کان ځکه شرعي معیار برابر نه اشیرم بیا ګناه ده کان سخته ګناه ده کان الشعراء يتبعهم الغاوون اخر بده صريح په آیات کې راځي کان یو هغه شعر د حسن او حسن قبیح او قبیح کان نو قبیح شعر کې هغه باندې د جواب کولم نه دی پکار کان خود ابن خبرو کې پوچ الفاظ بالکل نه یایي حیثیت یې کمیږي دې کې شک نشته او چې پوچ الفاظ دی نه هغه که هر څومره ذلیل دي اخر په دې پوهېږي کار مطلب چې یاره دا سړی له ما سره ځان په تله کې نه اچوي نو چې نه اچوي که نو څه ضرورت ده که نو مطلب چې سلا بله تجاوز کوم شرمېږي او شرمېږي تاسو خو ډېر دغسې شوي دي که د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ښې رویې ښو اخلاقو ډېر بد خلک یل کلی د دین ته راوستي کنه یو هغه و بیا نوم خو لکه عمر رضی الله تعالی هو د کانو خو چا رقم خو صفوان سره په مکه مکرمه دیوال ته ناستو یا تی وت چې مخ ټول ختم کړ په بدر کې کاش کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چا وزلای وای نو دوی ورته ویلي چې د ما د عیال که څوک تکفل وکړي دا کار زه کوم بانه مې جوړ ځکه چې زوی مې هلته بندي ده ورسره رساسونو بندي ده ورځمه خو به هر الله حدیث قصه خو اوږده ده خو صفوان د دې کور ذمواري وواله رضی الله تعالی وروسته بیا مسلمان سوی ده کنه نو داش مبارک سیورې ورغی یاتي تر ورسره و نو حضرت عمر صاحب صحابه ورته رال کنه دا تر دوی راولي نو تر کوم ته ګټل سوال په بدر کې به ګټل راتر سوال یاتي رسول الله صم ورته ویش را پری دی مال څنګه کینوي دغه توري ته د زهرو هغه هم ورکړي او هم ورکړی شي مطلب که ستاسو هم زخمي شي بیا ژوندی پاتې نه شي نو دی ملکا وکړ نو ستاسو هم دا ټوله قصه ورته وکړه کان چې تاسو صفان چې هلته داسې مشوره سره کوله داسې داسې بیا یې تراولېږلې تا د عیال هغې وکړه بس دی مبارک دا ستاسو هم دا هغه وکړ دا حلم او بردباري ورسره دی مجبور دی ته کان ته چې په دغه کې کلمه وویله عظیم صاحب بیا جنې جوړ سکان نو دا خو اخلاق دی که دا سی رسول سم اخلاق رسول سم خو موږ ته اعتبار اسوه حسنه د سمپل د کار لکه باج تجاران دکانداران سي خپل کمپنی فابریکې لري بیا سمپل ځان سره راوړي چې دکاندارانو ګرځي چې ما سره د انواع هغه د نو نو د رسول سم سمپل د جل تعالی لجانب خپل بندگانو ته چې کتا سي غواړي چې موږ چې خدای راضي سي نو د رسول کریم سم څه کوي د ده ناسته ولاړه اشارې خوب بیداري هر څه یې دین دي بس په دغه باندې عمل وکړي نو رسول اسلام قطعا قطعا چاته پټ خبر نه ده کړې قطعا ټول څه پټ خبر نه ده کړې نه دی کوي مولوي صاحب داسې له ډېر مصروفیت سره سره موږ ته په ډېر سړه سینه باندې موږ پوښتنو ته جوابونه وویل الله تعالی دې تاسو ته اجر عظیم در نصیب کړي بس خدای خوشاله کړه تعالی خو دې د موږ د فارم دا کوم خبرې چې موږ له خولې وتلې دي خدای دې موږ د فارم توفیق راکړي چې عمل په باندې وکړو او د موږ مرګري ورونه چې چیرته دا خبرې اروي کار مطلب دی عمل په باندې وکړي کار دا به موږ د دې اسلامي نظام لپاره د ټول لپاره په ګټه الله تعالی خو دې موږ دې ټول ته توفیق راکړي چې دغه نظام په ځان باندې عملي کو بیا په ځان عملي کو او بیا یې امت ته پیش کو چې موږ د اسره کم ته خوږ نظام غواړو په دې ملک کې بس په اسلام دی عمل کوي په هر حال کې دی الله تعالی جل احکام کوشش کوي کامه ته عملي کوي ته په خو نه لاندې کوي عمل ته په خو نه لاندې کوي